باب صفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم محدثین د امر د وضوء ډیر اهتمام سره بیانې دا غي وجه دا دا چې دا موقوفن لري د صلات ته او صلات ام العبادات امام ابو داود رحمت الله علیه د صفت وضوء النبي صلی الله علیه وسلم کې نه مسانی ذکرګي د صحابه او دا په دې باب کې ډېر طویل او عریض باب ناغه تفصیلا ذکر کیږي هغه نه بعد کوم مسانید راځي بیا ناشنا ناشنا خبرې ناول په مسانید کې مسانید عثمان رضی الله عنه عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن عباد مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه اوس دا به معلوم کی دا مسانید عثمان کې اول چې ده عثمان بن عفان رضی الله عنه یعنی تلمیذ حمران بن ابان ده هغه د حمران بن ابان د عثمان رضی الله تعالی عنہ مولا غلام حمران ذکر کوي رایت عثمان ما عثمان رضی الله عنه لید توضا او د شی وکړو فافرغ علی یدی ثلاثا ودا خط توجه سره د مسانی د اوریدل غواړي د ماولی د عثمان رضی الله عنه او د سیو کړه نو څنګه او د سیو کړه فافرغ علی یدی ثلاثنا ابو واشل خپل دوار لاسونو باندې درې ځله اوس دا غسل د یدینو په ابتدا د اوزس کې معاقبه تنده او که معن ده نو دی روایت نه بعد دا معلومی فافرغ علی یدی ثلاثا فغسلهما دوړ لاسونه په یو ځل باندې وینځل اوس ګوره ټوډای دا نو دوړ لاسونه په یو ځل سره وینځل فافرغ علی یدی زر ټوډای نه بر وګور راځي کته دوړ لاسونه دا نه کې چې مخکې دا لاسونه زما بیا دا وینځل زر ټوډای باندې وګور راځي نو دواړه لاسونه په یو ځل وینځل غواړي او دا چې ټوټه باندې نشته بلکې لوټه ده نو بیا قاعده دا ده چې دا دا غلوخه ته سړی ګوري انا کبیر دی لوی لګن دی نه د متوازی د اړو له لاس سره کېږي اړو له طرف باندې نو اول سم لاس وینځي بیا سم لاس باندې عبور واخلي په اړو لاس واچي ناړو لاس وینځي دا متوازی په خي طرف باندې متوازی په خي طرف باندې اغلوخه کېږي غټ لګنې ده نو سم لاس اول دن کې لاس وینځ بیا سم لاس باندې ګور اغلی پاړو لاس باندې او کله چې لوټه دی ورکوټه جامې دی نو بیا اورل طرف باندې لیکي دي نو اورل طرف نه وبو واشه په سم لاس باندې لاس وینځ بیا سم لاس باندې وګور واغلی پاړو لاس باندې واشه نو دواړه لاسونه وینځل شو نو غسل د یادینو معا او غسل د یادینو معاقبه تر او دوړ د پاره مسنون طریقې معقول ټوټه دا دوړ لاسونه معن پکار دي اگر ټوټه نه دا نو غټ لوخه ده هغه د متوازی په شمال باندې پکار دي ایدا یمین باندې پکار دي اګه ورکوټ ده د متوازی په شمال باندې پکار مسله معلومه شوه دا او داس نه مخ کې لاسونه وینځل دا سنت طریقه دا واجب نه ده حدیث قولی په خیال کوي حدیث قولی په غسل د یادینو کې چرته شته نو موږ نه پوهیږو شاه صاحب رحمت الله علیه لیکلی حدیث قولی په غسل د یادینو کې ما نه ده مونږ نه پي شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایلی حدیث ته قولی نشته ها من استایق از احدکم فلیغسل یدیه هغه حدیث ته قولی دی لیکن هغه د ابو بارک دی هغه د اودس مسله نه ده ها حدیث فعلی ډیر دی په دې کې لکه دا حدیث فعلی فافرغ علی یدیه ثلاثه عثمان رضی الله عنه دا شی وکړو لیکن بیا روس طرف کړی د ما نبی اسلام دا اصلي دي سم شو کنه د حدیث فعلی شو فغسلهما دا یو مسله وشوه دیمه مسله ثم تمزمزا واستنشارا نو مزمزه ویل کېږي د معنا حرکت له مزمزه فی عینه نومن د فلانی پستر کې خوب ګرځي حرکت ته وایي ادخال الماء فی الفم دا مزمزه ده او دا دو قسمه ای ادخال الماء فی الفم بیا په خلو باندې کته خېټه ته تیر کی زموږ احناف په نسبان دي په اودس کې مزمزه او استنشاق سنت او په غسل کې مزمزه او استنشاق فرض ځکه الله وای فتطهروا دا خصال د فطرت کې مزمزه استنشاق ذکر کړي او خصال د فطرت من السنن ده مخکې تر شوی کنه خصال فطرت کې مزمز د استنشاق ذکر شوی دی نو خصال فطرت یقینا هغه من السنن ده نو مزمزه او استنشاق مونږه من السنن وو په وضو کې او غسل کې بیا مونږ فرض وو التفت طهارو په واجبای مبالغه شوې ده مبالغه چې دا په په دغه باندې مونږ کول نشو په کمیات باندې لزل او بواچو په غسل کې لزل پوز کې بواچو ال تدریر تعدا و ظلملا کې د عادت کې مونږ اضافه کول نشو او په کایف کې هم نشو کولی کایف هم څه ته ویل کې خله کې وبو اچول ته مزمزه وای تنشاق وای نو په وبو کې او په غسل کې او په افدس کې خدایو کې فرق نشته نو موږ حکم کې دا دی په افدس کې من وجه داخل من وجه خارج اندامونو د وین او د عبور سول سنت او غسل کې من وجه داخل من وجه خارج هغه اندامونو ته ابو رسول فرض کړو فتحارو او په عبدت کې چې ده من السنت ټیک شو کنه من السنت شو خلاف شو داود ظاهر رحمت الله علیه په قول باندې المزمزه فی ما سنتنا والاستنشاق فی ما فرضنا او د شوافیو د مالکی او په حنابلہ او په قال باندې استنشاق او مزمزه او اودس کې او په غسل دواړو کې من الفرائض دا من السنن دواړو کې من السنن حکم معلوم شو او بل کیفیت کیفیت د مزمزه کې موږ ترمذی کې ویلو چې زمونږه پنځه طریقې جایز وو په پنځو طریقو کې دا یو طریقه غوره وو درې غرفات مزمزه د پاره درې غرفات استنشاق د پاره جدا جدا وو درې مزواجه بل غرفه باندې درې استنشاق دا هم جایز او په یو غرفه باندې یو غرفه باندې هم مزمزه استنشاق بل غرفه باندې مزمزه استنشاق بل غرفه باندې مزمزه استنشاق دا ټول سوال جوړیږي پنځه عندنا پنځه وړه جایز غره او شهمت العذر نا الى شهمت العذر دا عرضن لأن المواجهة يقع بهذا مواجهة يبل تتاول سرکی دریزل شو وغسل يد اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ید یمنا سره د مرفق غایه په مغایه کې داخل عند الجمهور ولی دا غایه د اسقاط د ماورا د پاره لاس ویل دی ویل دی ویل دی ال المرافق نو کوم غایه اسقاط د ماورا د پاره غایه په مغایه کې داخل او کله کومه غایا امتداد د پاروي هغه غایا په مغایا کې نه داخله اتم الصوم ال الليل هغه غایا د امتداد د پار امساک کوي ځکه سم امساک ساعتن تم وای روزه ونی سې ونی سې تر ما خام پوری بس دا غایه دی امتداد ده البته غایه په مغایه کې غیر داخل اسقاط د ماورا د پر کوم غایه راځي هغه مغایه په مغایه کې داخل وي هر باندې پوه شوي او ظاهري نه خدا ده یو غایه د جنس د مغایه ده بل غایه د جنس د مغایه نه علاوه ده دا د غایا چې دا د لاس د جنس نه ده الله د نهار د جنس نه ده نو چې کوم غایا د جنس د مغایا کوي هغه داخلي دل پکار ده او چې کوم غایا د جنس د مغایا نه وي نه خارج کېدل پکار ده نو امام ظفر رحمت الله علیه قول راجح نه دی نو مقدار د مالکی او د حنابلو په قول باندې خیال کوي مالکی او د حنابلو په نسبت کل راس استيعاب فرض مالکی و ټول سره او حنابلو و ټول سره خو د حنابلو یو قول دا د زنانو د پاره مقدم الراس بس دا مخکې طرف مته پکار ده روسته پرې خودل نو خیر دی د حنابی سر کولاو نشي او د شوافی او د احناف په منځ کې د فرق شوافی ادنا ما یطلق علیه المسح ادنا چې مسح ولو کان شعرتن کيو ویختي او کدری ویشتي احناف دو قوله یو چې دی د مقدار د ناشی یعنی ربع الراس یا مقدار د ثلاثه صاحب یا دی د لاس درې ګوتې دومره مقدار باندې اوس قران کریم مطلق نه دی چې موږ مقید کړی وام سو بیروسکم هاذا مجملنا لایس به مطلقینا مطلق موږ نه مقید کړي په دې سره بلکې مجمل دی حدیث مغیره بن شعبه رضی الله عنه سره تفسیر واقع شوی ناس نبی اسلام عطا سبات تقام او بعد بمسا بناسیته په یو عنوان پوښي دویم مسراز د پارا د تعدیل شوافی او عنابله نشي پیش کولی چې ما جدید واجب دی ها کوم حدیث کې راځي نوې او بموږ نوې وو استعمالو لیکن نوې وو استعمال د پر وجوب د پر دلیل پکار دی چې تایید پکار لا تاغه رشته نه او درېم کیفیت مسراز د پارا کیفیت نو کیفیت د وکی بن جراح په قول باندې ما سراس من العام الى المقدم د سر مز کلاس کې دی او مخ طرف ته راوړي دا دا هغه قولو اذنور په ځواني د اقبال ادبار ادبار چې لاسونه پښا بوزي او اقبال دا چې روسنه لاسنه مخ راوړي ذکر کې اقبال مخ کې وی لیکن وجود کې اقبال روس ته ادبار مخ کې وی مکرم شي معظم شي عرب مخ کې ذکر کوي او خصیص روس ذکر کوي په خبره پوه شوي منیت المصلی ادم محیط قولو چې دا درې ګوتې کې انزمام دو ګوتو کې انفراج ادا چې پشا بوزي او بیا مخ لراولي بیا په دې دو ګوتو سره د غوګونو مسو کې لیکن دا قول مخترع دی عادی سر به یادې یادې راځي او دا د ګوتو قول محیط ازمنیت المسلی غلط دی ابن امام رحمت الله علیه تصریح کړی دا نو څنګه وکي وی اقبل ادبر د پشا بوزي بس دا مسو شو قائد رحمت الله علیه فرمایل د مولانا حسین رحمت الله علیه ته هم رائے دا خوخه لیکن ادبار خو بیا نه کیږي نه فقط اقبال کیږي دا ادبار کیږي اقبال نه کیږي نو ما اقبل منه هاذا مادر منو هاذا ابن امام رحمت الله علیه قول ته نسبت غلط تغلید نشو کولای دا چې سب قولا روایتونه سره معاهد دي بهرحال د لاسونو باندې ادبارون اګه لاسونو سره اقبال درې مسائل شو څلورمه مسله ما سر راز د پاره مسا چې توحید په کار ده که تسلیث ائمه ثلاثه په نسبانه توحید مسرات مره واحده تن خبر پوه شوي او د شوافی په نسبانه مسرات لپاره درې ځله مسحات پکار دي په مای جدید سره وزدا حدیث اورول اقوام درې ځله نو کعب دو قسمه وا یو کعب معقد شراک هغه د حج خپل حج کې نارینه د پاره د اخپه پر بند په کار دا چې کوم ځای کې بوت تسمه تړل شي دا اډو کې دا کلاو ساتل پکار دی هغه کعب د حاجانو کعب دی او بل د متوازینو کعب دی هغه کعب هغه دی چې د هغه مفصل بین ساق وغیږي نو دا مفصل چې دا د ګټۍ چې دا داخل غایره رجل کې داخل په غسل کې خبر پوه شوې کنه ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا مثل وضوء هذا عثمان رضی الله عنه ما لیدلو نبی اسلام څنګه چې ما د سپر د اسی او د چې وکړو عثمان رضی الله عنه چې دا دا تعلیم ورکي تعلیم ورکي په قول باندې ورکي او بلکې په فعل باندې ورکي لیل اهتمام پښوی لاسمو کې لاسم امتحان ورکی نو بیا به سپارچو د پر را بلی شاغه ته تلفظ وي چې تمرین کوي مخامخ په افعال باندې شیدا داسې کول غواړي پښوی ماشومان ته پیدا نقشه جو شکل جوړ کی وې دې کې رنگ واچوي ډکه کې چې تاسو چل درشي نو دا تمرین کوي چې ذکر کامل وشي عثمان رضی الله عنه بالفعل قیدا ولی دا تعلیم د امر وضو اهم شی دی او دا د عثمان رضی الله عنه روایت ده توزع مثل وضو هذا او دا د احناف وضو برابر ده کنه ده الحمدلله وضو د احناف بالکل وضو النبي صلى الله عليه وسلم سره برابر ده ثم قال من توزع مثل وضو هذا یچا زما د سپشان د سکړه پښوی بس ځای کې دا سوچ او فکر نه کوي زمون کلی کې دکاندار وی چې مون سودري نه ما ته قرضان یا چې نن دومره شي چا بس موږ کې حساب نه کوي د مقتدیانو د امام جګړه وا امام وی دا دا امام وی مزما پوره کړي حنا مقتدی وینا پرانه د شو یو رکعت پکې پاتې شوی دی نو ته څنګه وایې چې یو رکعت پاتې شوی زما څلور دکان دي درې دکانونه حساب میکړ یو دکان حساب ما نه دی معلومیږي دا چې موږ دا درې رکعت شوی دی څلورم رکعت نه دی شوی نو دا قصدن عمدن په موږ کې خیال کول دا ناروا دی ها د ډېر سیاره تصورات خیالات راځي شیطان راولي نو بیا خپل توجه برابرول دي او توجه برابرول د پر ټولو نه اسانه طریقه د موز په قرات په معنا باندې غور کول امام قرات کې هغه معنا سوچ کرا ور بس دا توجه برابر ده ثم صلى ركعتين نو یو خبرې د دنیوي خبرې دي دا ناروا هغه د دینی خادت نسبت خیالات راځي نو مزایقه هم نشته حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي زموږ کوم انموز کې بیا د جهاد د مورچو خیال ساتم فلانه په فلانه د تلیګم فلانه په فلانه د تلیګم دا د امور دینی او تصور دی لا مزایقه فيه لیکن د دکانونو تصور نه ده پکار ثم لا يحدث فيما نفسه نو خبر نه کوي په دې رکعتین کې خپل ځان سره جب قصدن عمدن خیالات نه راوړي غفر الله لو ما تقدم من ذنبي تبوجد دې خیالات نه بچ کېدل خو امکان نه لري امکان نه لري نو دا خو وعده نه ده وعید نه ده وعده ده دی غر ته سکو خاطه ده 50 روپۍ ملاو شي نو خو یې نه 50 روپۍ واخله کو نه خاطه نه ملاو شي څه سزا غو نه ده هاذا وعد لا وعید دا خو وعده ده قبیله نه ده وعید خو نه ده کنه لا يحدث فيما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه ما سبق گناهونه یعنی صغائر الله عفو کوي په داسې او داس باندې نګورس د مسانی د عثمان رضی الله عنه کې زوري مباحث ټول راغلي غوګونه پاتې شو پښوی او نو مسند عثمان کې دا ټول براشي بیا مسند علی کې تفصیلا ټول مسائل براشي بیا شاز ناظر کوم مسله پاتې په نور مسند کې براشي بس